بسم الله الرحمن الرحیم باب ما یجب القضاء والکفاره باب د بیان د ای عوارض شي اسباب عوارض عوامل هغه چاره چې واجبوي قضا او کفاره قضا هغه رژه بدل ته ویل شي چې کیمه رژه د نموت چې هغه بدل پرې کې او کفاره سزودو حاکم عوامل دي کنه چې په تو باندې قضا واجب وي او کفاره در باندې واجب وي یا صرف قضا ده او کفاره نشته ده اذا اکل الصائم او شربا او جامح الناس لم يفطر او چې خلکو کور شه دور سړای لږ یو کړو یا ډېر وکړو لږ ډېر فرق نشته او شربا یا چوک وکړو یو غړ پیودا یا یو کنه ګلاس چلا دا او جامعه بالکل رجا د نوی را دو رجا نه که ودغه ا د رجې چې کی مفترات کی کنه هغه چارې د نسدرې خروق د نه کېږي چوک د نه کېږي جما د نه کېږي کنه په دې سره رجا نه متیږي نسیان والقياس ان يفتره او قياس تقزادو چې دا رجحه ده موته کو وهو قول مالک رحم الله ودا کو د مملک صاحب ده یګه دا مذهب د مملک صاحب چې په ویره بندار رجحه موتېږي جما مکنه په ویره جماو کې په ویره چوکو کې خلکو کې رجحه ده موته ده و قياس قضا دا سو قياس وی کنه چې دا رجا نه پوتې کېږي له وجود ما یزاد سوما له وجود ما یزاد سوما هروک وشولو یا چوک وشولو یا جمع وشوله که نه نژاد چېرته پوتې شوله له وجود ما یزاد سوم د وجه د وجود د هغې فعل نه چې هغه ضد د رژې سره دا حقیقت ته بلکل چې د رژې ضد موجود شو او د ضد د شي سره هغه شی نه پوتې کېږي که نه کبرا خو جواب ده چې د شي ضد سره هغه ضد نه پوتې کېږي که نه اجتماع د زیدین خو نه نه ده ممکنه چې دواړه سي دین سره موجود شي چې رژایا وي او نه رژایا وي دا خو نه رژا ده کنه رژایا به څنګه پوتې کیږي فسوارک الکلام ناسین فی صلاته بیا وګرځو په د ویره خرو کو یا په د ویره شو کو لکه خبره ترې کړل په ویره باندې پر موزه شي پر موزه باندې ویلو ځکه نه ته نه لمیز ویر ده او وښه ده کنه هغه سره المین نه پوتې کې ځکه چې کلام او د لمزک مشه منافات ده لکه حدیث تیر شو ان صلاتنا هذه لا یصلح فی شیء من کنه کلام الناس په دې کې لمزه شکم د کلام الناس هیڅ گنجائش نشته یا به کلام یا به لمز وکنه نه په کلام باندې هکره کا په ویره کلامیه علمیز ختم کوي علمي نه پوتې کېږي دا رنګ رضا باندې پوتې کېږي ان سیار په دې شي دخل نشته کړي چې دا په ویره ده بیا رضا ده پوتې شي و چې کنه په کوز باندې به رړه ده کنه نه په اده نه پته کېږي ووجه الاختصان وجه د اختصان ده وجه د پته سنت د پت بیانې ده بل وجه نه په خپل خدای احسان ده کنه وجه د احسان یعنی هغه وجه چې احسان ده قوله عليه الصلاه والسلام ده حديث مبارك ده للذي اكلا وشربا ناسيا ايغا سليتا چې خروق کې کړو یا شوق کړو په یره باندې واقعا داسې پېښ شوي په رمضان شي کنه چې په خروب کې کړه په شو کې کړه په ویره باندې نبی سم نه به پښتنه وکړه وته وی کچې تم على صومك تم على صومك امر شهادو ته رجا پیراکا تم یتیمو تماما تم على صومك رجا پیراکا هني رجا یو بل چې رجا دې پوتو کنه هر وخت دې کړای شو دې کړای وی رجا هر پښوینده پیراکا فإنما أطعمك الله وسكاك دا تو تعالی پک درو خړلو الله پک درو شرک نه تو خلق نه کړه خو پک درو خړل کنه و دا خو پک درو شرک په دې رجان نو متشبيه خاطر لا شو کنه چې مخالف القياس حدیث روغله ده قياس نه خلاف ته دی وجه نه کنه میرا حدیث باندې عمل کی بیا قياس مې د کپریشه ده سول دا په دې کې چې دا خو به خلق کړه دا شو کړه کنه او د میش په مسله شو خو جما په شروع لیدو چې په ویره باندې جما ونه وشي که نه ای برې شو دا نس نه دروغله او په جما ته چې مو دې کوي دا نس دا به د جما ور کیاس کوي که نه په دې خروق باندې په شوق باندې عام خلق کیاس ته په مخالق ریاض باندې خو بل نور کیاس کېږي که نه په چارو چې په جما سره مو دې دلای رټه وجه اذا ثبت هذا في حق الاكل والشرب هر کله چې ثابت شو د عدم کنه نقض په حق تحرک شو ثابت شو په حق شو ثابت شو حدیث ما ثبتا فی الوقای بدا ثابت په جما شا دا حدیث په ثابت قیاس نکی بلکې دا غ دلالت نص کنه للاستواء فی رکنیت دی وجه برابر پر رکنیت سے لکه څنګه امساک ته عقل نه چې د رجوع کنده امساک ته شرب نه چې د رژې رکن د درنګ امساک ته جما نه د د رژې رکن یو برابر دی کنه چې هغه امساک ناسین مؤثر نشو ا خروق ول امساک دی شوق ول امساک چې په ویره باندې ا مؤثر نشو رژې نه کوم ته کنه نه او په پر ملحق ته کنه دغه امساک ته جما ولا جما را امساک په ویره باندې کنه چې دا خروق شي پیګه شاده حدیث ته کنه چې ته مالا سو مې کرجا پیراکا د یو بر باندې پر رکنیت سره قیاس نه کی بلکې دا الحاق ته دلالت په طریقه دلالت نه سره بخلاف صلات په خلاف تل مزنه ارجه قیاس پر مذهب باندې نه صحیح کنه چې المذ سره کنه کلام منفی ده خو په ویره باندې کلام وشي کنه لکه څنګه چې د احمد ولا کلام منفی ده په ویره کلام منفی ده المذ متوی و میره ده مذهب ده په چې په خلاف تل مزنه کنه په موضوع باندې د رجا ولا مور کې اسکوا هذه کله شي کنه ګرام اشدا په موضوع شي لأن هيئة صلاة مذكرة هيئة الموضوع أمر پر لکوین کدا الموضوع هيئة تا خپل شکل ادا کنه او دا سترو کې جماعت ته لوړ شي کنه کې بلا مخ ودرېږي کنه او لوس در وتاړي کنه قبله په طرف باندې ویلوړ یې کنه قیام کې رکوع کې سجدا کې دا غا شکل و دا تصویر تو ته کنه بار به تنبیه درکو چې دا ته په موضوع ویلوړ یې بلا چار دنه کې کنه مس کې ته او ته کنه بیا دې کې تنبیه باوجود کنه مې دې ویریږي او ته نه ژغه دوه کې په خبره تر کې کنه ا د وجنه ا دې کا دا غا ویرا کنه عذر نشته به په خلاف دې رژه را چې دې رژه اسه هیئت نشته کنه اسه شکل نشته لکه نه راو چې سرنګي وغیرہ مونږ کنه د کونه تا درې مې دفتر تا درې مې پونه پټی تا درې مې کنه خپل ګرځې سره دې کاروباري نه کې کنه ایسه شک نشته چې د رضا در پر لوکو خاص کړو ته ونه رضا چې د یوې لاس میاشتې کنه په دې هر کې شو کې باندې ریږي وی کنه هغه په لاره رضا هو کنه خلک خامخ ویریږي کنه مذکر نشته یا د هنی ولا نشته فلا یغلب لسان پټ هو لسان غالب نه ولا مذکر سسم او پر رضا مذکر نشته فیغلبو ا د وجه نسيان او ذکر غلبي ځکه دا کړه شریعت ابي کړه د نسيان عذر جوړ کړه دا کړه پر مشه عذر نه جوړ کړه ولا فرق بين الفرض والنفل او نشته فرق مين پر دې رې نفل شه لکه څنګه چې پر دې رې نه پوتې نفل رې نه پوندې ته کنه لان النص لم يفصل ځکه چې نص دا فرق نه کړه تم معنا سم وکړه دا نه چې دا رې ځا پیرا کړه چې تو نه پیرا نه و دا په ویره باندې نه موتېږي که نه او پر دې موتېږي دا پر دې نه ده دا نه موتېږي نه پرې موتېږي که نه سو مطلق روغله ده نه که فرضي وي که نفلي وي که نه فرضي که د رمضان ولا وي که د قضا ولا وي که د کفارې ولا وي که نه هغه نه په نه موتېږي په ویره باندې خو که چېرې یو سره په ویره باندې که نه پر رش لګیا دا خروق لګیا دا چوک پرې ته ولیدلو به به تور پر کوي که نه به تور پر کوي که نه فقها د څه تفصیل کو چې د سړی ته وګوره کنه کله سړی کوي و نو جوان دا کنه طاقتور دا په د خره رجا تکلیف نه ورکوي کنه رجا له سورا شي کنه د پتو په فرض د چور پړکا چې رجا دو کنه یا پتو کنه واجب دو ته به رجا کوي چې رجا دو کنه خروق ما کا شوق ما کا کنه رجا دو او کله سړی کنه کمزیر او بوډا دا کنه یا به مرجان و د سړی دا کنه او د پر رجا تکلیف منه دو ډیره کنه اری کا بیا کنه ما ور پر لکوا کنه تو زورین د چور پر لکوي کنه خروق ته کو شوق ته کو دارنګ کنه ټول اعذار کنه چې یوسری نه فرض پر فرضا پته کیږي کنه یسو ویره دی وجنا یحب دی وجنا کنه وته په ورسه بیا په تو باندې کنه فرضا دو کنه دا په تو فرض دو چې هغه سړی کنه د فرضی ته بيدور کا سړی هی به ولا دالا او میز کا ذکر جی کنه سبول میز دا یا مشوشین وخت به ولا شو دل مشو کنه میزه کزو کړي به ته به وشوي کنه چې ته په ورشي وشوي به کنه چې موږ ټیم دا غمیز وکړه او کنه ته په وش به تا په ګنګوري کنه یا پر ځا پر وړي دی او چې خروق لګیا د شوک لګیا دا نه ویره دو کنه بیا عام صحیح به کنه ابه خبره به چې رضا دو او کدا سم صحیح وکړه چې هغه بوډا نه مر صحیح دا کم دی به مرجان صحیح دا کنه او رضا پر ډیره تکلیف منه دو د هغه که نه د دوی پر خیر خص سکه چې باید خبر که نه د خروب ته وکړو شو ته وکړو که نه ژنه مو تېږي چې رضا رقه مې ورسوي ولو کان محتئا او مکران فاریر قضا او کچېرې په خطیې باندې خورین کوي شین کوي او مکرهان یا کنه په سر زبردستی کوي به په دې باندې قضا شته خطا وا خطا دا مطلب ده چې رضا ور پر لدو چې رمضان دا ورې ځامې نیولې دو کنه او دا کنه خروق ولا چار نکو خو به اختیار دا خروق چار ونه وشولا ای شکر چار نکو به اختیار کنه دا او به کس د کل شکر چار ونه وشولا مثلا مزمزه کلا او داسې کلو خو یې منزله کنه یې بنی شي کنه خلم یې کنه هر ځای پر لودو او به اختیار کنه بلا کستا هغه یې به کنه تیر شي د خلل اس لوړل یا په خلوشه سب بل شای وکنه او په دې خطا شي کنه هغه چار قصدن نه کې چار ژب مونته متیږي کنه ته بل چار کې کنه هغه به اختیار او به قصد هغه چار دی نه وشي په خطا باندې متیږي او مکرهان یا کنه مکرهه وي سړی په دې باندې کنه زبردستی شي وي یا کرا دې ته ویل شي کنه چې بل څه کوته ویلور دا هغه وتوي کچ دا یبو وشا یا د خرکو کا کني ویړ نه دی ویړ نه دی کې یا لوسنه پرې کوو یا د سر ګډم دا وکنه ساندام دې طرف کوو کنه او دای په دې باندې پیږي یا کنه چې دا سړی کنه ډیر تکړه دی کچې مې خروق نه په ویږي مې لوسی کنه دا په زړه نه لګیدله بیا کنه خروق وکړو شو کې وکړو کنه رجال پر لدو او دې چاره ته کنه کستا کړه دا کنه دا چاره په کوز باندې کو دا خروق شو کنه کس یې نه خروق شو نیات او کس نه خروق شو اختیار خروق ده کنه دا دې کې به اختیار شو ده اختیار یې کنه بل سړی سره ملوي اوې ته وي که چې وي شکن دی په خپل اختیار باندې په خپل رضا باندې چار نه کو کنه په دې باندې کنه هغه رضا مو تېر شي کنه رضا مو ته شوله دو ته دوا مصیبتونه ور پېښ دي یو دې رضا مو ته ولې مصیبت تا کنه چې رضا دو کنه هم ته وي بل کنه چې نکو مو ته بیا کنه سړی ورني کنه منې طلب بلیته دې وجنه داغه سوکاو ته خوښه کړه دا په خوښه باندې کو ده کنه رضا مو ته په خوښه باندې کنه کزدن دغه چار کو کنه هو دا اختیار چې ده که نه دا اختیار ختم کم زره شوه ده ای بله خطرې نه ځون بچ کوي که نه نفارې قضا په ده باندې قضا شته که نه رضا مو ته په ده قضا ته البته متا ګلنګور نه ده په دې رژې متولې باندې ځکه چې خطوي وه یا په ده بله شکن اکراه دو خلاف الله شفیره مولا امام شفیع په خلاف تبي کچنا په خطا شي یا په کرا شي رنه متل کچې په لسان شنه متلی فانه يعتبره بالناس دای کې اسکوي دا مختی و دغه مکره هغه نصیب باندې کې اسکوي په ویروین کې باندې هغه کا کان د رژیم متول نیت هنده ټیک تو خلق خو کو چوک خو کو کنه ای چوک نه سکرا دا او د کنه خلق نه سکرا دا کنه خو د رژیم متول نیت هوستانه ځکه چې رژا خو نه پر لور هغه ورپرشي به د خلق نو کو د چوک نو کو کنه هغه نه زیرا دوه د هرنګ د مختی ولا سو کنه نه کنه خلو می ځی کنه رژیم متول نیت نشته یا د بل حکم مکرر ده کنه به اختیار شو ده نه په درې ور سره ته شي د رژیم متول نیت نه کړه کنه خو نه هغه چار ونه کې چې رب من متری چې پانه متری په وړاندې متری ولا نه انه لا یغلب وجوده نسیان خدا سره کنه نسیان څخه کیاس څخه خدا سره چې موته د شي کنه رجا د دنه ویره وی کنه خو هغه چاري وکړه چې رجا سره بالکل ضد ده او رجا هغه بالکل نه پرېږدي کنه رجا وی کنه ادم عقل ته ادم شروط وی کنه ولیکن خروق او د شوکو مثلا دا دی کنه یو پلیټ یې شدا یو پیولا یې شدو کنه او سړی لیدلی اندو کنه پغا خطیب باندې پښاپ ورخښ ولا کنه اپیولا موت شولا اپښای نکړه برداشت سکل نکړه برداشت دا څه شي ولا کچ دا پیلان نو مت دکه چې خطیر نشوي دو یا ویرا نشوي دو کنه ویرا مې دو کنه نو موتا ویرا ویرا د خطیر وی کنه پیلا هم مت شوي دو کنه وجود خندا پته شوا نه کې تورې ځاني ولي ورې ژوي دکه چې خروق مې نکه او ته خروق کې شوق مې کوته شوق کې کنه د سره به چې دا خنه را پته شوي دو خو چون کې اځي کنه مخالف القياس نس موجود و کنه شرع وته چې تیم معنا سم بکا رضا پیراکا او نه په قیاس وزن نه کېږي چې مخالف قیاس بل خبره او بل فرق ده ولم نسيان من قبل من له الحق والاكراه من قبل غيره فيفترقانه نسيان دي طرف د ايګه چنه دا چې چا د حق ده یعنی شارع د خدای په کنه نسيان د خدای طرف نه وغلا ده او د رجا د کنه خدای په حق و دا غشای چې د ویر کو د رجا چې د ویر کړه کنه دا پرودګار د دماغ نه کنه دا یې رجې تصویر د رجې یاد رویه سره کنه نه کنه حق کې شتن کنه خپل کنه د خپل حق خپل خراب کړه دا کنه او اکراه رجا د خای پک دا او د اکراه بل څه پر سی کنه آی نه متوی کنه چې دا رجا مو ته کده خراب کو کنه ویژن دی کنه آی بل چې طرف نه دا نه فیفتر کار د اکراه و دا نسیان سره جدا جدا دي اې دې مثال دا کنه کلم مقید ور مریض لکه مقید کسا او مریض کسا په قضا د لمونځ شي کنه ادا سي مثال ده هغه مریض هغه کنه که په لوسه کوي شي په لوسه کو که په پریته کوي په پریته کو کنه مقید به قضا وری مریض باندې قضا نشته کنه چې کیمه طریقه یې کړه ده په طریقه شو ده ځکه چې میرا د خای په حق ده مرده خای په کړه چې ولاده کنه او دا کله کنده بنده ولا چې ولا دا چې کله خروج شي کنه او دل می سپیشره باندې کړی پروس کړی دا بیا قضا لوري ول حجامه تو شکر لګول ځان مو ته ویکر شکر لګ به وینه وبوسه ول احتلام او شیطان کنه غولول دا غیر ځان مو ته چې په خپ شیطان وغولوي په دې باندې ځان مو ته یو خدای نس موجود ده صریح او بل دا چې ول انه لم تجد سوره الجماع ولا معنى وول انزال شاوته بالمرشته رجات متری یا په خروق متری چې خروق کې یا چوک باندې یا په جما باندې اختلاف خروق شو خدا نه او دا څه کوي چې مزنا د رژیم متولي وي به دا جما وي ځکه موتی چې جما د پښه کنه خو جما یو صورت ده او یا د جما معنا دو کنه نه صورت جما شته په صورت جما دې ته ورشي کنه چې هغه ادخال د فرج د په فرج شي کنه فرج فرج ته داخل شي دا صورت جما ده هغه نشته په ځندره کنه خبره د خبره کنه او کنه خیخلی خیالات دی اخی پر چې سوینی کنه او نو په شمانا د جما شته منا د جما چې انزال دی وشي په شوق سره کنه هو د مباشرت ته وجنه دوت انزال خو شو ده په شاوه سره خو چاته ور لګول نه ده کنه مباشرت نشته هیچا سره مې ته ور لګول نه ده ا کنه خیری تصور وکنه نه صورت جما موجود ده چې ادخال د فرج ده په فرج شه او نه منا به جما موجود چې انزال ده شاوت نه په لګین سره چې چاته ور لګول وی کنه بلکې خالي انزال عن شاوتین شو ده نه دا نه کنه مانن جما دو نه سرتن جما دو کنه اخرو خو خود نه دا و چې خو خود نه کنه بجما ویل متشی جما کنه نه رجا ویل متشی رجا متول پر حکم نه درې اسباب دي یا خرو ته شو ته جما دو وکذا اذا نظر الى ملک فامنا دا هرنګ نه متشی چې نظر کو یو شی ته او د خپل سوچ سره کنه لګیا ده لګیا ده کنه او داسې انزال یې وشو کنه په باندې رژا نه موتي ټولې چې نه موتېږي کنه په دا شان موتېږي وکل مستمنی بالکف او داسې مثال ده لکه منی یستین کا پلوز باندې چې پلوز باندې منی یستین کنه ایګونه مثال ده علا ما قالو او بنا برا چې عالمونه داسې ویلي دي استمناء بالکف دا من دې ما دو کنه دو تا مباشرت سره مباشر شي کنه دا تعمیم ده هغه پر دې سره مې ته ورولګل او خپل سره مې ته ورولګل کنه دا خپل سره مې ته ورولګل ده کنه او لو سره استعمالوي کنه په لور باندې منی وبو سي کنه دا مباشرت تا نه انزال عن شوتين به مستارو لو کنه په دې سره جامو ته منا دي جما په موجود دو کې فرانو دي خو جامو ته شورا لکه مسمني بالکف على ما قالوا ولو ادعنا لم يفتر او کچره چا سار غیر کړو په دې سره ځان موتیږي یا نه وجود هیر کړو کنه سار دې هیر کړو نه وجود دې هیر کړو کنه اتل په وجود باندې نه وتل په دې ښه ا دې هان سره ځان موتیږي لازم المنافي ځکه چې د رجې کوم سره منافي ده چې عقل دا او شرب دا او جماع ده کنه ا منافي نه موجود سوه ا منافی نه موجود شو وجود ته خو ساين ور شو ده کنه په دې کې جزئیات به نظر سوتي سکنه دو ته خو وجود ته خو ساين ور شو ده ځکه چې دا یو چې ټاکی تیل ده کنه لخړې ته وچول او په سار دې کنه وچول بیا کنه سیلول دې په سیلول دې کنه هغه تیل ختم شو نشته خو چې ته خو نه وتی دې کنه ا په سار په دې نه وتل او ایسه پیدا ده پر ایسه ملکری یاد ایده کنه دا وجود نه وځي ځکه په وجود په غړاوي په سر مخ نه غړاوي کنه لون د کنه سار د خوږېږي کنه صاحب خوش کیدو کنه یا د اډی کې خوږېږي کنه دې پر دا مالش کې کنه زیتونه تل یا نر تل په دې باندې مالش کې کچ دا اډی کا خوږې سره کنه بیا اډی کا پرم کېږي اډی کې کله کېږي په دې مالش سره کنه مې مه چې راسېږي خو نه تل کنه یکیز ا ز ي ت و ر ا س ي ك ا ج ك م ز ي پ ر د ا س ي ل و ي په وجود سه مسام دي کنه دا دی وشتو دی چې کی مخینه دی دا سروي دی ته کنه اې دې سروي په ذریعہ باندې د تیل نه وتل کنه یو لا خړی واچ ټکی تیل کړ چې غیب شو انا نه وجود ته نه وتل لوړل هره غا نه کړم مو ته کنه حالکه دا وجود ته لوړل په خله باندې چې کنه سای نه بسه کنه غړا په یو ډې په بو کې کنه یو څه کوي کنه په خله تیر شي امو ته وی او دای کده یو لا خړ کنه تیل وی او دا په سر نه وتل یا په میره سر نه وتل وجود چې غیب شو کنه دا نه موته وي وکذا د احتجما دا رنګ چې ښکاری ولګولو دا یو علاج ده علاج طریقه ده د وینې چې کله فساد پیدا شي وینه خروپ شي کنه دا مرادینه خو دې کې سایه پیدا کړي یا په وینه شي نقصان وي اته دموي مریض وي یا کام شي یا ډیر شي یا ورستا شي فساد شي یا بلغم شي نقصان وي بلغم کم شي یا ډیر شي اته بلغمی مرض دي د سې بندې ولا د ټیخي ولا یا صفرا کم شي یا یوت شي یا سودا کم شي یوت شي دا سلویر مزجینه دي کنه مخه طریقې ګوشي وي اته به وته د علاج ولا کنه ډاکټر به چوکته ډاکټر به دا پات منی مولا پټه کنه خپل تجربه باندې چې تو دا مرض کنه اکیم شي جوړ شو دا تو وینه خراب پدو تو سب کم سودا دوسه سپرا دې دوه کنه بلغم ده به بیا کې شیسلا به کړه کنه یو طریقه به داغه وا چې کنه جوینه به خروپه وا یا به ډیره وا یا به فسیده وا کنه خپل ته به بون وي عربه تمرین مو چې کنه په دار رنګ نه کنه دغه مینه مو سه په دې مر مقدار باندې موسم باندې تمرین مو مقدار به تمرین وکنه شکار به وغه شکار به په ولا غولو کنه زور په طرف باندې بیا غوینه دن کښ کولا زو شولا به کنه خلې به ډکولا تلولا به کنه هغه به چې وه ته خپل به ټیک ټاک شو به نه نه دورې ته به ضرورت و نه به سکنه پرې ته خپل به کنه په هیڅ وخت به خلوص شو کنه چې هغه فاسده ماده به دنه وتله دا علاج به ډېر کوي کنه حجامت وینه د ویه صلاح په دې سره رښانه مو تیری لهذا یو هایپوس حدیث ته وجه نه کنه ثلاث لا يفطرن اصيام القي والحجامه والاحترام یو هدی وجه نه چې دوته منافین نه موجوده نه د خروب کړه دا نه شو کړه دا نه جما کړه د وینه د وی سره وجود نه کنه او بل ولې ماغوي نه حدیث وجنه ولو اکتحل لم یفتر کچېر سترګې پرنجې تیرې کړې دا غره شان مو ته وی سترګې چې تیرې کې لانه ليس بين عين ودماء منفذ په دې تعلیم باندې سوچ کیسه لانه ليس بين العين ودماء منفذ ځکه چې د سترګې و دماء پر سروای نشته استرګې و دې دماغ په میون شي سروای نشته دماغ په کپری شي دي کنه مرفل من سروای سروای نشته چې مې دا وی چې درنجو یې دماغ ته لوړ لوړ سره کنه اذن ملي ملي چې کچېره کنه د سترګې و دماغ په سروای وای او درنجو یې دماغ ته لوړ لوړ شي به رحم وته و نه را په دې امو ته چې دماغ ته شي لوړ شي کنه او دا ته چې مې سملوي هټول دماغ دې پر سمري چې کله سړي دماغ خراب وي سار شو خلکی په دوی کنه بیا هغه دماغ چې کوکه دې پر بیا سار مرش کوي کنه هغه تل سي دماغ ته ویلې پر خدای تل استعمالوي کنه چې سار غړو کې دماغ دې پر وي ان ر وجود پر غیر د پر بیکن خو چې سر غړوي چې دماغ مې ټیک شي کنه پارام مو دې شي کنه اته دا غړوله ورسېږي په دماغ کې خلکی په دې دوه کنه و ا ل ك خدا و ج ن ك ا ب ش دا ورته لازم المنافي منافي نه موجوده صاحب چې ګرکو یو وجود یو کوم منافي نه موجوده خروق نه کړه شوق نه کړه کنه جما د نو کړی کنه منافي نه موجوده دا یو کوجه په شوی چې د سترګې د مای په سروای سره چې ویني چې دا وجود دماغ ته ورو سره کنه اې دې وجنه نه موتیږي په دې رضا سو لا پرې کوي چې دا سترګه به بجا به سړیا ان چې دا یې څه پر وځي پر سترګه باندې دا خو پوس پر سترګه شنه نو کنه خدای به نه ناروځي کنه و چې ودمو یې ترشح و وینا در پر خیر دی تر شو منر پر خیدل لر پر خیر دی کنه اندا مسام دی پر سترګه شي سکنه دا سروي دی لکه په وستورن چې سروي دی کنه پاګه سروي باندې سترګه کنه در پر خیر دی سروي نشته مسام دی وړو وړو په مسام مو دروځي لکه د نو غړای یې به نه چې ډاک کې کنه شپایک شیر دې سبوت چې کسې پوسه په ګړوي باندې به سوس کې پروتې وي کنه په ګړي باندې کنه هغه سوس کې وتري پوسه په دې ګړه په پروتې وي کنه وړ دا مقام دې په هغه شي کنه په خلو باندې پر وتري کله عرق لکه دخلات وجود نه وځي پرې وي سونه په دریا باندې والداخل من مسام لا ينافي والداخل من مسام لا ينافي هغه شای چې داخلي سروای مروای نشته په ها نه دې مې پته ولګی دا یو خدا پته ولګی دا چې دماغ ته چې شای لوړ شي بیا په باندې رحم ته شي خو چې مسامې په ذریعہ نه خالي ګډه ته راځي ګډه سایلو شي په باندې رحم ته شي نه چې دماغ ته لوړ شي یا په باندې رحم ته شي کنه خو یې به کنه سروای مسام به دی ویو پته له ذکر مو تری چې دماغ ته شای به درې می خو مسامې په ذریعہ باندې کنه یا په سرګه باندې به کنه رجوع دوی به نوځي کنه خو مسامې په ذریعہ باندې د کارنجو وچه وي کتون دوی وچه وي کنه دا اگر که نوځي یا که مسامې په دریا نوځي کنه په سره ژنه موتېږي که ما لو اختصلا بالماء المارد ده لکه سړی چې ولمبي کنه په سایه به باندې دا سړی چې ګرمي کېږي کنه او د لوم بي دی پوس سره من اگر بي پوس نه کېږي دا لونه وجود نه کېږي کنه نه نه د مېزې او د ینې او د پښتورګي کنه اګه نه ا و کنه ګرمي پیدا شوې دو ګرمي اثر په باندې پرته هغه د پر سایلوم بي کنه او چې ولوم به کنه یوازې کترې شي کنه بیا وجود دې سیر شي کنه سردي در باندې نه وځي کنه دا د یبن نه وتی دي کنه پته لوشي چې نه یا نه کېږي نو خو کې د یبن نه وځي کنه تندار شي کام شي ګرمي دا کام شي کنه دا دې کخېټه ته باندې برسولې وي ما دماغ ته باندې برسولې کوم مثلا په دریا باندې په دې رجانه موتی شي کنه هغه نه سرطان موجود شو دا نه منو کنه مان موجود موجود ده دا من کار جام وتلی خدا به جما وا په دې مو کې چې دا جما د خلق خندا شو خندا کنه هله سرطان جما دو چې ادخال د فرج د په فرج شي کنه خلګ لګولې دو او نه مانن جما د زکه چې اگر که مباشرت شتا کنه بچ ته کنه خلق بچ مخ ته کنه خلګ لګولې دو خو انزال نشته کنه حشاوتین انزال نشته معنا د جما نشته بخلاف الرجعه والمساره یو سړي شدا ته لوکه کړی و رجی ته لو باندې کنه بیا ورونه کېدو هغه شدا کړو پاتې کا خوشاله کې کنه دا رجوع وشولا په دې خلی په سکوله باندې رجوع شو شدا کړه بیا خپل شو نکاح په نو شو یا یو شړی کنه پردې شدا کنه خوشال کړل پاتې یې کنه په شاوت سره ا دې شدې میر ا دې شدې لیر په باندې خراب شو کنه ا دې شي دې لیر نه وته صحیح کې یا په باندې حرام ودو کنه حرمت مسحرت رولو کنه هغه څنګه هغه په حق شاو جمع خوندو کړی وای چې لئن الحكم هناك ادير على سبب حکم پر رجعت سے په مسارت سے الی کا په سبب باندې مدار لري کنه دوته جمع خو نه شو سبب د جمع موجود ده کنه پاتې کول په شکنه عام په شاوات سره پاتې کول کو بل موجود ده سبب موجود ده سره کچې دا جمع وشوله على ما ياتي في ان شاء الله تعالى كنا فخلاف تريجينا كنا چې پر رضا شي کنه حقیقتا مفتر په چا ده چې حقیقتا مفتر موجود شوی خروج شوی چې بیا جما موجود وي بس